من له مکی صورت ده سلور مسلې په کې بیانېږي توحید رسالت تخفیف بشارت نازل شوه پس د سورت قلم نه هل توي نون نبوت محمد حق والقلم قسم دي په قلم باندې هغه قلم چې لیکلې ده رسالت تر رسول پاک رسالت تر رسول پاک لیکلې ده هغه دا دی دلیل وحی دی ښا بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اوحى الى النبي اولا الرحمن عليهم في الدنيا بقيام تضرعا الرحيم عليه بترتيل القرآن ترتيلا بتنزيل القرآن ترتيلا فترتيل القرآن يا تنزيل القرآن ونازلو القرآن ترتيلا فارام سرا هیبت پر راغې ان الله ورته وای نه قم قم الليل شپرونه وا ودرېګه د شپې الا قليلا مگر نه لګ نصفه نیمه او انقص یا کما منه د دې نیمه نه او زد عليه یا زیاد ک په دې نیمه باندې درې مې سشوا نیمه یا د نیمه نه زیاته ورتل القرآن ترتیلا الول قرآن ترتیلا په آرام سره ته به قرآن لول په آرام سره زده کا خیز دغه رسول پاک په یادو او زده کوبه او جبرئیل علیہ السلام ورته وی ذکا د شپې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا زه نازلون کې پتا باندې قول ثقيلا ثقيل په میزان کې ډېر ګران دی قران ذکول ګور ګران دي طالبانو ګرمي یخني په کې راځي سختي په کې راځي لکه دا قول ثقيل دی قول د لا اله الا الله او قران ثقيلا دا دروند دی په میزان کې یادولو کې ګرځولو کې سپک دی قیل د تلفظنا تلفظ په ډیر خکېږي د سړی زړه او دماغ یو ځای کې نو یا سبق خیالي ځکه وي من طلب العلا سهر الليالي کلوې مرتبه غواړي نشپې رونه وا ان لك في النهار قال لرد سبحا طويلا تصرف دې ګرځېدل ډیر بنیان پیریان شغل ډیر راتل حتی حیوانات براتل رسول پاک ته خپل فریاد کو واذكر اسم ربك يا دونم درخبل يا دم على الذكر في الليل والنهار بسم الله ويا وتبتل اليه تبتيلا متوجه شدي الله تعالى ده توجه سرا يعني قطع شدي الله تعالى ده قطع قيد بس يا الله سره تعلق رب المشرق ذات الله دې رب المشرق مشرق دې سا والمغرب رب د مغرب دی جنوب او شمال په عطف کړه رب د مشرق او د مغرب د ټولي دنیا دی نو ستا تربيت بکې توایا اتزدکو لا اله الا هو دا مخکې رسالت دا توحید لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر الله تعالی نه فاتخذه وکیلا ونی تدل رکارثال وصبر صبر کوا علا ما یقولون دا تسلی ور کوي ښا دا تسلی در رسول پاک ته صبر کوا علا ما یقولون فاجر وای دا کافران وهجرهم هجرا جميلا جدایو کده دینه په جدای خسته سرا جدای خسته ته او کزار دې لړې رساتا او هغه په بدر دوی تنګو به او بد ناروا به ورته وی الو الله وی دا به پشان د ډیره د شګو بریدونکو بېږي با شګي بشي دا ښه غرونه به ګوره ټول شګي شي طالبانو نو شګي بېږي با یوم پارل کې ترجف الارض ان ارسلنا تخفیف دنیوی ما لګلې تعالی را ان ارسلنا الیکم ما لګلې تاسو رسولا عرب توي عجم توي انس جن توي شاهدا علیکم بالبلاء شاهدی به کوي په تاسو باندې په بلا رسول سره چې تاسو رسول کړیو کنه کما ارسلنا الى فرعون رسول الله کې جمال یې فرعون ته رسول موسی عليه السلام دا دلیل نقلی شه فعصى فرعون نافرمانی وکړه فرعون د رسول فاخذنا امني سدي فرعون لرا اخذا وبيلا فنيول الشديد سرا غرق می کمار کجه پته دی ولګي فكيف تتقون سننګ به تاسو بچ شي د عذاب نه ان کفرتم که تاسو کافران شي په دنیا کې یوما عذاب یوم د عذاب دا غرزنا دا سلو عذاب را روان دی یجعل الولدان شیبا ګرځوي ما شومان شیبا بډاګان من هول ما را د بډا د هیبتنا بډا بلګي د هیبتنا ایا بوډا بشي پکې 50 زره کال راز ضروره 50 زره کال راز دا کافر به پکې نه بوډا کیږي من هول ما را د هیبت دا غنه چې دی ولید دومره هیبت به سړی به پکې دا د بوډا الک به پکې کوړا رږي السماء منفطر اسمان منفطر وبچوي اسمانونه به وچوي به په دا ورځ کې من الذين لا كثان معك جتا سره دي هغه یو مدریږي نو څوک شپه راز داسې دغه کول شي الله ورته وی والله يقدر الليل والنهار الله تعالی اندازه کوي شپه او ورځ لرا شپه ورځ الله تعالی اندازه کوي علم عالم دی الله تعالی لن تحسو تاسو نه شمارل دا ساعات د شپې نشي شمارل فقرؤوا ما تيسر من القران لولا هغه چې آسان وي من القران د قران نه بس او لولا چې څومره درته طاقت دي څومره دي وسی دومره لولا زکا د علت وایو تخویف دی او علت وایي علم عالم دی الله ان سيكون ذا شيب منكم ذاتنا بالتجارت وغيرها او نور به یو تجارت وغيرها هغه فضل ده د دنیا په تجارت کې به ادویم داسې وایي یضربون سفر بکی فی الارض یبتغون طلب بکی من فضل الله د فضل الله تعالی څوک به علم پسې سي څوک به وآتو الزکات او ورکوي زکات عبادت مالی عبادت بدنی اوس کتوای چې دا مکی دی نو آتو الزکات راتلل کوي کلمې د پاکوالي ته لا اله الا الله ډیر وای او اقرض الله قرضا حسنا اباذي وای د آیاتونه پکې مدني دي وما تقدموا اجتات مخي کوي من انفسكم لپاره د خپل ځانونو من خیر د سنیکاینا من خیر نیکی ورته وای مال ورته وای تجدوه او موي ثواب داغي ثوابو فی الجنه عند الله فنذ الله تعالی هو خیر دا ثواب به تر دی واعظم اجر الوی د جهاد اجرنا واستغفر الله واستغفر الله او پټواله غواړه د الله تعالی نه چې الله ما او ګنا پټو ساتي ان الله غفور رحیم الله بخون کې دی رحیم دی امت ته طریقه او خیا طالبانو ته دا طریقه شو او طالبان د سبق وای د شپې سبق دې ګرځان دي کوي تکرار دي کوي د شپې د سړی هغه حوا ټول سبق دی نو مطالعه ټول شي مخکې به طالبانو ډیره مطالعه کوله یوې بجې پورې بلیږي او دوه بجو کو مطالعه کوي انعام د الله درکې او خپل طاقت پوری دغه کوي نو دا ورته الله اثبات د توحید چې قران وایا او اثبات د رسالت تی وایا ا مکذبین پریدا دا مکذبین پریدا وشي ان لدينا انکالا ذرني ومن يكذب دغه تخویف شو دلیل نقلی د فرعون او د موسی علی السلام هغه دلیل نقلی کړه التخفیف او بشارت ورکو اخر کې اثبات رسالت وکړو نو سلور واړه مسلې په دې کې راغلي نو حاصل راوت سو لا اله الا الله محمد رسول سورته مدثر دا نازل شوی دی پس د مزمل نه دا دوړ یو ځای نه دی واغه ولو دا ور پسې راغی ولې اول غراغه هغه کې وای زده کا یاد کا زده کا په صورت مزمل کې ورته سووي یاد کا زده کا په صورت مدثر کې ورته وای ویرسو ویرسو بلتا تاسو دغه یاد دې کو اوسې بل ته ورسو نو دلته وای بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي له الكبرياء والاصرار كبرياء لوی او اصرار الله الرحمن الذي عم بنعمتي اموال والاولاد چې انعام کړي په نعمت د اموال او د الواد سره عامه العباد الرحیم الذي وفق چې توفیق ورکړي دي او غوړه کړی دي اسفیاءه بقیام الذکر فقیام د ذکر سره څوک ذکر ته درولې دي څوک قران ته کې نولې دي او څوک چاله نور نعمتونه ورکړي دي ټول نعمتونه ورکړي نو تعالی طالب لوی نعمت درکړي چې قران دی قران خلی نعمت دی رحمت دې نعمت دې ته ډېر خوشاله یې ښا ته خلک لږ خوشاله ته ډېر خوشاله منګه تا دې ته کې نولي یا ایو المدثر اے پټیدون کې په جامه کې صادر کې اے پټیدون کې په جامه کې په صادر کې زملونی زملونی وای پاتا دا وخت پټیدو نه دی اوس ورته قم ودريق فانذر الى القوم فانذر القوم ودروا دا قوم قوم ويروا ويروا دا قوم وربك فكبر او كبر ربك لو بيان کا رب لرا عظمت بيان کا رب کبر ربک عن الشریک دا شریک نه لوی بیان کر رب لرا عظمت بیان کر رب لرا کبر ربک تکبیر بیان کر رب لرا لوی عظمت د شریک نه د شریک نه ښا وسیابک فتوهر اجامی خپل پاک ساته جامع خپل صفا ساته چې بل توای نو جامع خپل پاک ساته ولی چې ته پاکي جامع دي پاکي مقام پاکي خبره پاکي نو اثر به پاک کوي اثر به پاک کوي ا دیمه معنی دا ده وسیابک فطهر زمخ خپل فارغه کا ثياب نه مراد جامې دي د جامو نه مراد ذمه ده ذمه خپل فطهر فارغه کا فارغه ک خپل ذمہ خپل غاړه پاکه کا سړی بل ته ویل ما خپل غاړه خلاص کړه خلاص کا پاکه کا دای مطلب کا ما خپل غاړه پاکه کړه اوس تا خوخه د کتی معنی او کنه معنی ما خو درته وی خوخه د پس خوخه د میرمنی کې پس تیخری کری منی ما خو غاړه خلاص کړه نو ثيابك فطهر ذمه خپل فارغه کا والرجز فاجر د اهل د بوتانو نه جدایي وکا دین پلیت دی اهل د رجز د بوتان دین لري ورسا نجس نجس دی ولا تمنن چاتر احسان مکو د دې په تم باندې تستكثر چې تا تر وړي روالو کی ته چاتر احسان مکوا د دې لپاره چې تاسو به احسان نه احسان بکې د الله د رضا لپاره د دنیا تمه پکې نه دا رسول پاک له ناجایز دي مونږه تعالی جایز دي هغه تیر شوی کنه هغه یا څنګه تیر شوی ما درته مې دا تاسو له جایز اجزان الله ما اتيتم من رجل يربو من اموال الناس فلا يربو عند الله نو دا خلق ول جایز دی لکه دا جزان یو شی اوتی د دعا ورکو هغه ول شل روپے ورکی دا جایز دی او پیغمبر لدا ناجایز دی د دې ځای ته وګوره د دې ځای ته وګوره ولا تمنن ته احسان مکو تستكثر چې دی وا تعالی ډیر درکې نه اشاره د ترک تم ته تم بنه ساتي تم بچا نه ساتي اولیاء استمن ساتي جمن ساتي اما نه نه کوي که څوک ور کوي منه نه کوي اتم نه ساتي د چا اجمه نه کوي چې جمع کوي دا د اولیاء خاصه ده درکوي ولربک د پاره طلب د رضا د رب فصبر صبر کوا هر ځای کې چې صبر کې رضا د رب لپاره تخفیف ډیر ګران راز ده دا راز ده راز سخت ده راز د قیامت علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نبی افانا نبی افانا په کافرانو باندې ولې په ذو زر کال راز ده دی په ذو زر کال دغل تولاړي بیخ به ودی کنه مؤمنان مسلمانان د غرمې د میله به جنت ته تللی یو حدیث دی دا حدیث دی د غرمې د میله به غرمه کې طالب طالبان قیلوله کوي کنه نو غرمې د میله به جنت ته تللی د دنیا په ژوند غره دا نه چې پینځه ویش کاله دی ژوند باندې نو په مؤمنانو به پینځه شپږ ګنتی وي په مؤمنانو به پینځه شپږ ګنتی یو مکان دی په کافرو 50 زره کاله اپا مسلمان شپږ ګنټي 15 ګنټي مکان یو دی په له توي ورک توي مکان توي زمان زمانه له توي ورک په هغه یو دکړه او په دې باندې لاند کړه دا توي مکان توي زمان دنیا کې کیږي نو آخرت کې خود کیږي سره دی اولیاء ته دلته کیږي ښا دا شو حضر علیہ السلام ته وګورئ کنه او دویم حدیث شریف کې راځي چې په کامل مسلمان باندې با د قیامت دا راز څومره وګدی د فرضي مو دومره فرض مو د مازیګر په سوره ساتي کوي سلور منټه کې تاسو پینځه کوي تاسو خو پدری کې کوئی خیر خو پینځه شپږ منټه کې کنه سړیا شپږ و منټه وا په کامل مؤمن باندې دا رز وګدي الله دې په مونږ تق شانتي کی نو دا یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر په کافرانو بنی یسانا فغیب لیر بدحالی چې ته عالم شي ته خبردار شي په تنګۍ د دغه رزي زامنو کا هر مجلس کې به زامنو دا د ولید ابن مغیره دا څوک دی ولید ابن مغیره دی ښا د دې دریو زامنو اسلام راوړو نور کافرو ادول زامنیو دول زامنیو او دې دریو په اسلام راوړو کوم کوم اسلام راوړی و خالد هشام عمار خالد بن ولید هشام بن ولید عمار بن ولید د دې ایمان راوړ النور هغه ایمان نور راوړ نو چې سړی دولت دامه نو هر محله کې هر غب کې هر اجره کې و نازي کنه او کلی کې خو پیند شپه ګجرینو هر راکی بناسو چا به د خبره نشو کوله ان به لاغه کو مال مول ور کړی زامن وبنین زامن شهودا حاضر هر مجلس کې ومهدت له اما کل اواز کړی د مهدت له فراخی میکړی د لرا له د لرا تمهیدا په کل اواز ترا په فراخه ترا ډیر مور کړی د لرا په ډیر والی ترا نمر مال نو د په کمی شروع شو با بیا په کمی شروع شو د رضی رضی به کمی دل مالی وشي هغه مردارې دل به کافرو مردارې دل به بس دغه نه پس د کمی راغی انه کان وبجر ودل آیاتنا د آیاتنا زمال عنیدا عناد کوونکې معارض مقابله کولا عناد کو سورقه ذره چې مکلف پکم دي دلرا هر کافر لرا دلرا خدا متبر متبر په دې باندې مت سوسلکه مکلف بکم دلرا سعودا فسعود غرباني سعود دا غر د جبل من النار لا جبل د اور نه لخوا په جهنم کې ورته اور غر د طالبانو دلته خود غټو غر د دوه بخې ورته د اور غر دلته ادای دی غټانو له مقرر کړی دی غټان کافر نه دي ولید ابن مغیره یا نور یا نور دا دا حضرت لپا مقابله کوله یا فرعون شو یا هامان شو یا قارون شو دا د دې د پاره دی ښا ته اوهقه زره چې مکلف بکم دلرا مقرر بکم دلرا په خطورا خطوبان قعودن دی غر تخیجی اکو دیگی خطو کیم بی خوزی غړ غړ له غړ غړ عذاب ورکي انه فکر دي سر کو دي فکر وک په قران کې وقدر سوچ وک په قران کې سوچ وک په قران کې فقتلا لعنت دي شي قتلا معنا لعنت دي شي كيف قدر څنګه سوچ وک ثم قتلا بیا دې قتل شي لعنت دي شي كيف قدر څنګه سوچ وکړه په امر د رسول پاک کې په دین کې توحید کې څنګه امر یو څنګه سوچ وکړه په توحید کې په امر د رسول پاک کې ثم نظر بیا نظر وکړه رسول پاک ته وی قتل رسول پاک ته داسې اصحابانو ته ثم نظر رسول پاک ته اصحابانو ته چې وی کتل هغه ډېر خپل ډلو عجیب شان یو بل باندې داسې یکونو لبدا عاشقان په یو بل باندې مهربان او پیغمبر پکیو نو ډیر هغه محبت ته دا غي مینه ته او دا غي دی عشق ته د باندې ډیر بدو لګیدا نو ثم عبسا بیا تندې ګرنج کو ثم عبسا د قران نه د ایمان نه او د قران نه دا غپ دی وی ذا ذات غپ دی فقال وی ان هذا نه دا قران الا سحر يوسر مگر دا سحر د یوسر چې نقل کول شي من السحر د یو نه بل تراړې شي تورات سحر دی داوم سحر او انجیل سحر دی یوسر چې نقل کول شي ښا ان هذا نه دا قران الا قول البشر دا د بند خبرې دي دا تا د ځان نه جوړې کړې دي ورا د بند خبرې د ځان نو لکه ته د عرب نه ته د مکی نه ته جوړ کنه فاتو بسوره فاتو بكلمه فاتو بحرف فاتو بكتاب اهدا منه اتبعه راړی تاسو کنه ان هذا الا قول البشر الله وحي وحي دي هرځي اریان کوم چې خدای پاک ته د خوب کې بتلې غږ به نکو لکه دې خوب کې لیدلې بیا مې ورته مې ته کوم ځای ته تلې هغه استاد کوم نه کړي وی دي سقر کې ده کنه ما یې خاصه قر کې ده نو ما ته ورته څنګه لړی دی ریل ګاډي کې جته له ما خا خا سکر ورته وای سکر سکر ورته وای کنه ناغه دې سقر جوړ کړ وای شي نو ما ير شاباس چې ته موز ورکې دا موز دې به خو دې ما خلک بغیر کې وای غر کوم چې د سکر او د سقر په من کې فرق نشي کولای کنه نو دا دغه کوم دا تور ته وی یو چوس پکې دا سرمن به سوزولي درنه چوس دا به ذاته سوزولي ذاته سوزولي به ذاته ناکارو عليها په دې جهنم باندې دا جهنم ته کافران دي خدای بوزي موږ خو دلته ګرمه خراب کړی یو لا وارثه عليها په دې جهنم باندې 19 نلس ملائکه افسرانه د جهنم افسران سور دي نلث وما جعلنا اصحاب النار اماني ګري صاحبان افسران د جهنم الا ملائکه ملائکه یو واحده قوت ثقلین پکې ده یو ملائکه کې د جنو انس ټول جنو انس کې څومره قوت ده دومره یو ملک کې ده قوت الثقلین وی اتلس بدل زونی سم اتلس ملائکه د لزنی ولا شم دغه د رسول پاک اعوان نلستی نو اتلس بزونی سم ایو دا دو تاسو نی سي لکه یونی سي دی نور ته وای وده وده زي زي زي چل هله وده نو دی بوج شابي زي تاسو بس دا به موږ نیولی تاسو به ټول زي بیا چې دا پریدو موږ به در پسې درځو دا د داوا وکړه دا ټوکی وکړه دا ټوکی وکړه دا داوا وکړه دا داوا وکړه او دا ټوکې او دا پهلوان رسول پاک سره ملاو شو درې ځله دا سکی باسو دا چې لاس وسلورم ځلې په پدرې ځلې په خلاص داسې کته کړ چې خلاص کته کې بادې ته نو باسل ای بس بس ای ګړي دی واخله د شرطي خیر رسول د ډیر غاویر او ځان سره هغه دا وسر کو دی ښا چې د اتل زتن داوا کوله د رسول پاک ته مال په فرضو راشه رسول پاک د دین د پاره فرضو نوم کړی دی ښا د دې توحید د دې دین د پاره فرضو کړی دی ښا دې راشه نو د رسول پاک طاقت خو د سلور زرو ظلمو برو د زناور بچو کنه چې رسول پاک ته وی نه دا یا غدا یا سر کو دې ښا نو د داوید نور د بيدا تاسو دی اي بدا اتل زمون دوه تاسو راټینګي کوي زوبي جنت ته الله ویل استيقن الذين يقينوا كي آکسان اوتل کتاب چې ورکړ شورت کتاب تورات انجیل زبور صحیفه و ان غیب یقینو کې چې او قران حق دی ولی نلس په تورات کې انجیل زبور صحیفه ټولو کې نلس دي ښا او یزداد الذین زیاد بکیا کسان امنو چې ایمان وروړي ایمانا قوی بکی دی لره ایمان ذات بنوای ویزداد قوی بکی دی لره آکتان له ایمان ایمانا والکافرون کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا ندی اراده کړ الله په دې معنی د جت مثال نه ما نافیه ده یا ما استفهامیه کا څه شی اراده کړ الله تعالی په دې معنی د جت مثال نه دا عدد نل سلی وي ها دا عدد نل ذکوي چې ابو جهل وی ابو جهل اې مرګري وی نو لذي ابو جال دا وی نو هغه په غرق شته فاتح ها وليقول الذين في قلوب مرض ما دار هذا الله بهذا مثلا كذلك دار يدل الله گمراه کې الله په دې سره منهاتو یشاو چې رضا وشي هغه انکار وکي دا مخکې خبره ښه والقمر قسم دې په قمر باندې دلیل عقلی په توحید والليل قسم دې په شپه باندې اذا ادبر پاو کې چې پتلوشي نو قسم دې په قمر باندې قسم الله او خړ په شپه باندې او پر ورځ باندې چې قمر کې دا قمر ته وګوره دی قمر کې حالات مختلف دي کنه اول هلال وی بیا بدر شي بیا اخر کې ختم شي درې حالات دي کنه هلال بدر ختمېدل اوس په ختمېدو ده ولې شپه کې درې حالات دي کنه اول د شپې کچي میان د شپې پوخي اخر بیا پښمنه شي خلک راوته بانک ته نیمه ګنټه پاتې هله پښمنه کوی نه وخت بیا شپه کې اعلی درې دي اذا ادبر پاو کې چې پتلوشي والصبح قسم دي په سبا باندې اذا اسفرا چې پراتلوشي پراتلوشي دا پر نو دا دي کې بشارت ته طالبانو حق ده قسم دي دا حالات د قمر دال دی په دې باندې چې تاسو حالات به بدليږي د دې جواب څه دی لترکبن طبقا عن طبق جواب محذوب دی او بغیر دی په یو حال باندې پس د بل حال نه دنیا کې یې برزخ کې به یې قیامت کې به یې قیام برزخ کې به یې قیامت کې به یې جهنم کې به یې هغه درې کا لترکبن طبقا عن طبق دا جواب دی تاسو وګورئ یو حال پس د بل حال نه برزخ عذاب د برزخ عذاب د قیامت عذاب د جهنم لترکبن طبقا عن طبق دغه جواب څه د درې واړو د شپې د قمر ا د سبا او شپه د کفر بدی او رز د اسلام برازي دا شپه ولي وي شپه د ظلم او د کفر بدی او رز د اسلام برازي ګناه کې غاڼه کله نفس بما کتبت رهین هر نفس په ګناه کې کړي رهین غاڼه وي ا غاڼه کله فی ظلمیات شي همیشه بیا غصه پاتې نو کافران به ظلمیات دي به همیشه پاتې دي نو نه دي ظلمیات شي کنه کله کله بیا غ پټه غته پاتې شي کنه ان بس دا وي انو دا ادبره لبش بما كتب رهين الا اصحاب اليمين مگر صاحبان د خلا چاله چې عمل نامه په خلا تور کې شي په جنات يتسالون دی په جنت کې سوال کې یو بلنا د اهل نارو الکه غفلانه دوزخی ته خنزیر بچي او دهری وې ان المجرمين د مجرمانو اشنایو دهریو یقولون وایبا نو دې ورته دلته نه وای خانه جنت چرته دو زخ چرته څومره لري دي ا دې ورته دلته نه او سر کو دیا ما سلککم فی سقر څه شي داخل کتاب لدی سقر تا سقر نه سقر تا دې دوزخ ته سره اوسته یا نا غیب ورته وایو قالو به ورته آشنا هغه دوسه هغه کافر لکار کو کافر لکار کو نه هغه د مرګره قالو به یغلم نکم من المصلین نو موږ اعتقاد کوونکې د منځونو موږ دا مودته ورزش ته دا پریټ ته ورزش ته موږ اعتقاد د موږ نکو ولم نكن نطعم المسكين او نو موږ چې طعام ورکو اجدان لا کافر چاله شي نه ورکی ښا وکنا نخوض موږ چې داخلي دو په باطلو کې آیاتونو د الله تعالی کې مع الخادين سره داخلي دن کنا ټوکو سره به موږ هغه سره مرګرتیا کولا زمونږه هغه ټوکه آیاتونو سره به ټوکی کولې وکنا ومنګه نو کذب دا دوزخی ورته وای او موږ تکذیب کو به یوم الدین پر د جزاء موږ وی قیامت جنت چرته دی جنت دوزخ نه یې دپړه دوپړه حتا اتان الیقین حتا کی جرای مت یقین مرګ مرګ پوری موږ دا شان زناورو فما تنفع شفاعت الشافعين اعراض کوي تختی د قران نه څنګه تختی وي کانهم خمر لك خردي وحشي خر دوه قسمه د کلو دا خر نه تختی ښا د کلو خر دي دا کې کلی کې سری را سری کانهم حمر وحشي خردي وي حمار وحشي مستنفره تختی لا خر تختی د باندې نه ښا د میری خر تختی ګوره ښا زمرینا چې زمری وی نه کنه دا یو قسم داو کې خو داو کې هم د نر بچی دی انو فرت من قصوره تختی فرت تختی من قصوره د زمرینا قصوره اسدا د زمرینا تختی دا سي تختی نو دای به د قران نه داسې تختیدل دا سړی چې د قران نه داسې تختی کنه دا الله تعبیر وک د دې مثال د خرق دا تشبیه خر سره ولي ورکړوي د قران نه بتختی سوک ها د قران نه بتختی سوک خر تشبیه ذکر الله ورکا د تختی د قران نه لکه خر چې د زمری نه تختی نو خر سره به د قران نه تختی ښا چې انسان یې به قران ته راځي که به تختی هغه به قران باندې ځان قرباني طالبان ورته کورونه کلی پرې خوري دی ویا طالبان عنایت یو بور راوړي دي ظالمانو دې خپل کلی دایونه دي کورونه دي بچی دي پلار مور دي او دا خلک وایي دې یې راغلي دې چې تراتل سین راوړي دي کم وقل خلق دې یا دستی خط دی ته وي دستی خط یو لفافه د تی بند کې هغه شلې یو کولاوي نه یو لفافه د کولاو دی وای مونږ ته د کولاو خط راشي کولاو خط راشي چې او دا زما رسول له ادمه کتاب دی وی منی خریته ګورا پسارا شویته ګورا دی دی خبرو ته وګور آیت ما وې تمساتی بل يريد كل امرئ بلکې اراده لري هر یو سړی منو ايو تاسو حفظ چې ورکړي شي کاوه صحيفه يعني لفافه منشره کلاو هر یو د دغه کلاو صحيفه تمتات کلا نه نه خريته ګورا په سارا شپې ته دغه جواب دا دی تا ته ګورا دي خبره ته دي ګورا کلا مخکا انه دا قران تذکرۃ النسیت دے فمن شاغ چاچر راوشی ذکره یاد بکری قرا اتعذ به نسیت په واخلی په قران باندې راوشی کی بنی وا بوری وما یذکرون ادری نه ذکر کوي دی قران لرا نشی راتله قران ته الا ان شاء الله مگر چې رضا وشي د الله تعالی الله راولي دا دا الله راوستلی تاسو ښا هو اهل التقوى دا الله اهل التقوى دي يتقيه عياده ويحذر غضبه بشكي عباد فليتقي عباده تق اهل التقوى اهل التقوى دي التقوى وركي عباد لا ابچکی د عذاب نه واهل المغفره الله اهل مغفرت دې بخنه کوي انسان ته بخنه کوي بخنه والا سوق دې الله پس الله نه بخونه غواړي د تقوا کوشش کوي ښا نو ورته وی پاسا زه اولولا دیت اولولا په دې صورت کې ورته ورسو اپ مخ کی صورت کې ورته وی یاد کا اپ دې کې ورته وی ورسو اثبات رسالت دواړو کې حقانیت د قران اثبات رسالت او د توحید تخفیف بشارت حاصل د دواړو راوته سو لا اله الا الله وحده بسم الله الرحمن الرحیم نازل شوه د پس د سورته قارعنا نو ځان وساته د هغه ورځ د قیامت ته اقسم بیوم القیامه لام زائد دغه اقسم بیوم القیامه قسم می دی پر ورځ د قیامت تخفیف ده دغه او مو و لام زائد نه ده تاسو بوای لا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم حاجت قسم ته نشته زر ته قسم خورم په محاوره د عالم باندې قسم می دی پر ورځ د قیامت باندې رضی د قیامت د یری د رضی قیامت نه یریږي با انه غافل دی غافل د دې رضینا جواب د قسم دار او باسا انه غافل د دې رضینا غافل ته سبب ځان ملامت کې نو اوس دل چا لاس تړلې دي نیکی کوه کنه شکایت ايحسب الانسان ای ګمان کې انسان الله نجم عظام چر جمع منکم اډو کې عظام او اډو کې متفرقه دا ذره ذره اډو کې خواري شوی دي ګټه کډی راي کې کم کم ځای کې چته ډی راي کې دا ټول بدل راغون کوم چته ډی راي زمون په میرا کې دالته کله دي اوس نشته دي په خوانه کلو خار لوی اوس نشته اوس پټی دي اری په کې راو دي اری په کې راو دي زه تلم ګرځیدلم باران کې ها آثار قدیمه ان اغا دی وی اغا انسان ته کې چرته دی یرید الانسان ليفجر لنجما لنجما لنجما عظامه هرگز بجمع نکم اډو کې عظام متفرقه دې تکذیب کوي بل بلا او قادرین قادر یم الله وی علا په دې خبر ان نسوی بنانا چې برابر کوم بندونه د ګوتو دا بندونه یې څه دي دا څه دا کیږي بندونه د ګوتو څنګه باندې دا ته پوېږي نه درد کوي نه څه کوي بندونه دا دې بندونه دا کافرانو خوشي دې تکذیب کوي مخ کې خپل هیڅ نشته وي تکذیب کوي د یوم القیامه قیامت چرته ده دا دا کا کارانه ده بیخ دیو دلته تن راځي نه هغه بس راشي یسأل دې سوال کوي ایان یوم القیامه ایان متا کلب یوم القیامه رز د قیامت کلب رز د قیامت الله وی قیامت را روان دي فقال الله تعالی وی الله تعالی فاذا برق البصر فاج حيران شسترګي لرؤيه يوم القيامه وخسف وخسف القمر اتور شي قمر عند الظهور دا تور بشي دا قمر دا قمر متور شي غټه وجمع الشمس والقمر اجمع شي بشمس او قمر دا غټي به پرتی به دا دغه ته به غټي پرتی به دا کافران حساب ورته کوي جزاء ور کوي ولا قراره خلق دیبا التا توای زائد تیقتی چاته د غیزیه قران لنرات می ينبأ الانسان خبر بکر شي انسان د بعد مسافتنا ورسو زره کال تیر شوی شل زره لز زره پنځو زره کال کال تیر شوی دي ان انسان به خبر کړی شي بما قدمه پاره چې د مخکې شوی دی او عمل تا واخر رسو شوی دی یو عملنا دا عمل لیکړی دی او دا عمل دی نه لیکړی دی انسان به خبر کړی دی به پیژني دا ورته معلومیږي کا کافر نن لا کال مخکې مړ شوی دی هغه ته به معلومیږي کشپېته کال مخکې دی که زر کال مخکې دی کافر مسلمان ته خپل عمل ښکاری جبريل عليه السلام به رسول پاک به زر زر ورپسې وي ان علينا جمعه فما بان جمع کول دی قران دی یادول او جمع کول دی قران دی پسینستا کې پړستا کې په قران الستل دی دی په جبستا باندې اثبات د قرات د قران په جبه باندې ښا نو قران الستل قران دی په جبس په جبستا باندې بدازل لمه دا دا غي سره لګي طالبانو ته خو قرب موسی قرب مسافت کې ته تیزی مکوا ينبأ الانسان هغه سره لګي زب خبر کوم انسان د بعد مسافت د 500 کالو انسان ته خبر ورکم نو خو ته قرب مسافت کې جبرائیل علیہ السلام وایي تی ورپسې وایي نو ته تلوار مکو چې جبرائیل خلاص کی نو تی وایا چې جبرائیل علیہ السلام خلاص کی نو تی وایا ته خو قرب مسافت کی زی بعد بعد مسافت کی انسان ته یادوم ينبو الانسان بما قدم واخر دا بعد مسافت دی کنه رسول پاک ته لا تعجل د دې سره ربط لګي ښا عجیب ربط دی ګوره ښا ته خو بعد مسافت کې د انسان ته یادوم نو خو ته خو قرب مسافت کې ته ولې تیږي کې خو جبرئیل علیہ السلام وایي او تا په مخ کې نو ته تلوار مکوا ته تلوار مکوا ان علينا جمع وقران فاذا قرانه هر کله چې زوللم یعنی جبرئیل علیہ السلام ولولي قران لره بیانول د قران دی بیانا بیانول د قران دی د پاره د اثبات د قیامت په طریقه الاستدلال په طریقه د استدلال د دې نه معاد شروع کوي ځکه دې نه منی دا او دغه بیا په خپل ومن ان علينا بيانا کلا دا بیانوم با الله قران او رسول مخلوق تقا په نټي ورسو پارتي ورسو خاله حجت قائم شه کافر تا مسلمان تا ټول ته حجت ایسو کې جوای وای ما کسو کې نه وای نه وای فقد امیر منی که پس طریق وی درې منی نه دی وای کنه کلا حق لا لا په معنا د حقا دی شکایت ته کلا حق لا بل تحبون العاجله بل تاسو محبت کوي د دنیا عاجله تر په تلوار ای عمل الدنيا دنیا حالی غواړي حالی عاجله ته په تلوار حالی نو خوش قسمت مؤمنان دي بدبخت کافران دي ښا اوس ورپسې وای کلا حق ذا راضي به ما څخه کلا حق ذا د دې سره ملامات کا ان يفعل بها فاقرا کوی کړي بشي دې سره ملامات کار ملا به ماته شي غر ته خيجا کوزيګا خطل ګران کوزيدل ګران وشي غر ته خطل ګران کوزيدل ګران دي طالبان نو اوس ورته وای حق ذا اذا بلغت التراقي د چې قیامت نه مني کنه نو دې یو کارو کې کنه چې قیامت نشته او قیامت نه مني یو سړی مړیږي د روح واچو کنه کلا حق د اذا بلغت التراقي فاوقي چورتي دا روح روح التراقي تراقي څه ته وای عزم الصدر عزم الصدر دی دی ته عزم الصدر دی دی دا د سینې اډو کې ده عزم الصدر ورته وای چورتي روح دی دی ته نو بس سپک ځای پاتې دی کنه څور ځای پاتې په یو سپک ځای پاتې وته دا روح دل تراجم شي وته ته صاحب سارا جمع شي موږ ته ساو څوک ته روح وي دواړه یو شی دی ښا سارا جمع شي روح را جمع شي دلته کې راشي والتفت الساق بالساق او په وشي او وقيل هو لشي چې دورو دلته کې راشي وقيل هو لشي من دلته سکته ده وي سکته رااله دا سکته ولې رااله ورور مړیږي لالا مړیږي دادا سانو دي هغه مړیږي ځن کدنې دي جوړي ورپسې وقيل ويجي من خبره د غم نه کول نه شي غم جن دي ټول چا پیر نه دي من سوخته راقم اله دمه چې اونکه مولوی صاحب راولې چې حضرت یاسین ورته ویلا سرګو دي نسانه ودي سورت یاسین ورته وای ابل وینا سیول سرجن راوله سپیشلیست راوله ابل ولا ډاکټر راوله فلانه را حکیم سی راوله شاپیر دې چې وی شاوی راوله ادل ته دا آشنا شي پوهیږي دوانه 11 12 دي ښا ادی باندې 11 12 دي هرګن دنیا ده نو نو دلته عجب خفه ده من راقن څوک د دم اچون کې انا مولي صاحب راوله سورت یاسین ورته وای ابل ډاکټر راوله سیول سرجن راوله ادي وای چپ شي رامیانو وظن انه الفراق دې ګمانو کې زمات لل دي الته ورته صوباړي تیار کړی دي او دی پلا بنگلي پاتې یو جیدات پاتې او ورته پاتې کارخانه پاتې دی راړي نه دا غم دی اغاړي نه بل غم دی ول تفت الثار په وش یو سختی د بل سختای ترا مزونه خلار کنه سختی د بل سختای ترا دویمه معنی دا ده الى ربك يوم اذن مساق رب ساعت په دغه ورځ کې مساق رفتن دتللې نو چې لاړ شي سرکوزي فلا صدقني تصدیق کړي د کلمې لا اله الا الله ولا صلاني عبادت کړي د مزو راس العبادت وي مزي وي ني یو عبادت کړي ده یو عبادت نکو مزي نکو روجینا حج نه زکات نه نیکی نه چاله خیرات نه سرکوزي اسم جامدو ما ته یو کس خبرو کول یو سړی مړی دا غته زامن وی دا دا وی زما خلق ولي کوي دا ټول ارسو وی زما په چا دي زامن ورته دا دا په تا باندې چا دي وی پری دي د خرامون زپو شغی مو دا تکلک خلق شته ښا دا تکلک خلق شته پری ما غپوشه هغه خپل یادو ازامن ورته دا دا پتا باندې چاشته کنه هغه نه یادوي نه زه پوه شم هغه پوه شم دای ځان نه اوس نه دغه ملس له خبره لکه ځان چرته خو چلک چرته وي خپل چاړه وبو کې ښکاری فلا صدق ولا صلى ولكن كذب لیکن تکذیب کړي وتولى او ګرځیدل لري د موزنا لک ثم ذهب الى اهلي بیا ذات له اهل قلت يتمتع ففخر ترى دې ته لاټي برنس وای ښا یتمتع یتفخر فخر باندې ته ټیک بور سره ولاږي دا دې دغه سره هغه دوره غونته نه ده با سره هغه ورته خی داسې لاس کې داسې داسې کې دي دغه دې خو کرنیل یا جرنیل دې هغه ورته خی داسې غلاس کې خوځي او لاټي برنس ته کنه دې لاټي برنس وای ښا ان دا ورته خی او ان دې لاړ اولا لك فاولا لا يغتال رسختي د جهنم جدا جدا ولګیت کنه ها دا به جدا جدا لګي ښا ځکه تاکید نه تاسیس اولاد نه تاکید نه تاسیس اولاد ايحسب الانسان ای ګمان کې انسان کافر ايو ترک سودا چې پریم خودشي محمل نی د امر نواهی بنی د خدای توحید رسالت د پیغمبر قران نه ایز بنی ته داسې لکه د خرب لویږي الم یکو نطفه اوس ورته وای هو پیدا د سنه تکبر در کې د کمی غاړه راغې لټي برنسا او لټای والا الم یکو نطفه انو د نطفه انو پیدایک فخلق اعضاء منه نو پیدایک اعضاء پاغه وخی کی هغه دم کی فسوا برابر ک تلک الاعضاء دغه اعضاء برابر کړل انسان جوړ شه پر رحم کی انسان جوان ژوندې شه پر رحم کې په څلورو میاش په کې روح راغې نو بیا په نه نیمه میاش کې بار راوته دنیا ته راغې اوس ته ما وسو پیدا کی لټي برنسا دا دې لټي برنس ته وي ګور خپل ځان ښا فجعل منه نوی ګرځول دا ابو پلیتو نه ساز کینه الزوجین جوړه ذکر او انثى یا مذکر یا انثى یا مذکر پیدا کې یا انثى پیدا کو یا انثى مشکل پیدا کړه کله کله الیس ذالک انه دا ذات بقادر قادر علا پدی باندې ان یحیی الموتى چې ژوندۍ کې هغه مړو لرا لعمارت الاخره الى ابد د پاره د عمارت د اخرت ابدی الابد الله وعده کړی دا ورته تا بیا پیدا کوم ته څنګه انکار کې اوس وایته نیوي دا دې ځای سره لګي طالبانو چې دې ته نه وي اما پیدا کړی کنه نو څنګه نه وي هل اتا علی الان دا سورۃ نازل شوه د پس د سورۃ الرحمن نه اپ سورۃ الرحمن کې انسان ته الله وای فبأي آلاء ربكما تكذبان وکم نعمتون در ربان ایجنن تاسو تکذیب کوي دا ستا دنیا ته راتلل دا خو عمارت د اخرت دی ته مې خو پیدا کړی دنیا کې عمارت د اخرت د پاره مسلمان پیدا شوی دی او کافر دنیا کې پیدا دی د مسلمان د نفي د پاره چې وجنه ته بغازي اکه تی وجنه نو ته شهید ستاده فائدې د پاره مې کافر پیدا کړ اخردي دا غرونه په سموي دیمونه په جوړوي دې لپاره پیدا کړ منتشرا خور ارغاړی تا حیث شا ارغاړی ته شر خور دی د قیامت ته شر نه یرید عذابونه نه دکې دا کار کوخه وفاقی پاغه وعدو باندې دغه قیامت کې به تاسو کوي تا د سره وعده کړې ولې نه پوره کړې دا بهر چا نه تاسو ما نه بکې تا نه بکې نو وعده پوره کول غواړي ښا دغه تاسو خو کیږي وروره ويطعمون الطعام او طعام به ورکو تو مسکینانو ته دبه طعام ورکو اجزانو ته علا په معنا د معد مع حبي سره د محبتنا مسکینا مسکین ته یتیم ته اسیرا اس بندیوان ته اسیر بندیوان ته وي دا وی په حق د حضرت علی کې نازل شوی دی یو ورځ ناتو نو یو سړی راغی مسکین یم نو رو جماعت تیارو هغه تناسو خدا بی بی فاطمه رضی الله عنها او حضرت علی نو وی زاب ورکو دی جزله نو ورکړه خپل یاسي په وبو باندې ځان ما چې دوی مرا شو امتحان ته ګوره بیا یوازو کوي یتیم یم یتیم څوک وینشته دی نو هغه روجماته تیار کړو ارسوي چې تیار کړو پنيري بل سي نه غیراړه هغه ته ورکو نو په درې مرز امتحان ته خپل یو بوس کړي خپل یو بوس کړي په درې مرز باندې په اسیر يم بنديوان يم بندي به ځان د خیر غوښته په اسیر يم نه غیر واغستنه چې له ورکو الله یاد راوي وي تعبون الطعام على حبي خب محبت په خوشاله مع حبه او سي جزوادو کی وای وای یتیم وادو کی وای وای اسیر وادو کی وای وای بیا دینه تفوتو توبه انما نطعمكم او ورتوي تو عام د درک وغيته وي زي لوجه الله د لا د فارض رضا د الله تعالی لا نريد منكم ذي رادن لرم د تعاون جزاء د عوض محسوسه ولا شکورانه د سنا صفت ذا ما در الله رضا له پاره در کړی دا دا ثواب ضرورا اګه ته دا غنه صفت او سنا واړي د ما صفت دیو کی ته دا دیو کی دا خنه لخوا دا سنا صفت د بل شي جزاک الله ورته وایا د دین لوی صفت بل نشته دی تعالی دی الله جزا درکی زبس جزا ورکم چاله ما ته غسدي چې الله ولا جزا ورکړي د ټول مخلوق نه سیوا ده کنه نا غلوې ده کنه رسول پاک وایي چې چا بل ته وی جزاک الله دا لوی د صفت او مدح بیان کړه الو شکر ادا کړو نو جزاک الله وای چې تاسو ته څوک شي راړي انوای جزاک الله الله دې دې جزا درکې انور دوا ورته کو پښتو کې خوشحاليږي نور دوا ورته کو ان دا جزاک الله لوی دوا ده قانو دا اسيرا انما نطعمكم ودا انا نخاف من يريغ من ربنا ربنا عذاب ربنا يوما دا غردنا کلبلو پشان باشانو لا يرون نبويني په دې جنت کې شمسن ګرمي حرارت بني ځکه نور بني نو ګرمي بني ولا زمهريرا او نه يخني جنت ګره نه يخني نه ګرم نه ښه لازم معتدل موسم د طالبانو او مزي به پکې ودانيه عليهم ان دي به دیتا ودانيه عليهم ظلالوا ان دي به په دې باندې د جنتيانو باندې زلال وا سوري د جن د جنت دا سوري د جنت دي نو الته خو نور نشته دي اشجار الجنتي وني د جنت وني د جنت وني بني دي ونه بسن بي لري څنګه ورادري داسې ساده پاته دی غاړه نه یو میوا د بلی غاړه نه بل میوا د دې لغاړې نه بل میوه دا ټول میوه تا ته نږدې ورا شکوې आवाज ورته کو را شکوې ناس ورته راسي ولاړ ورته راسي نور څه غواړي اګه غلمانانو ته وای چې راشي وی راو شکوې چې خرم نه غیتا आवाज وکړه وذللت قطوفها او سخرت مسخر بیت قطوفها میوه د جنت وردا میوه د جنت به مسخري تذلیلا تسخیرا په تسخیر سره دا به مسخری هی چې داسې کې ورته کنه دا دلته براغلی خلی کوي خلی ته بدی ولاړی ښا ولې دا دې دې دې ولاړ نو چا خو هکه نه اخر مسلمان خره کنه بیا یطواف علیهم طواف بکی په دی باندې داخل معنا فاغه اندازي براړي چې وی پیګره ټټر باندې یخ وا نه بزیات نه کم غواړي داسې اندازه کړې په اندازې سره ګلاس په حساب باندې یس قون اس کول بشي فیا په دې جنت کې کاسن کاسې د شراب داسې جامونه د شراب وي کاسه جام کاسه مزاج وا چې وی خلق داغه زنجبیلا سوند زنجبیل یې سوند ته وای دا سوند خوشبوې دي طاقتمن دي ډېر نو دا به پکې لغون ته یو چرکی لکه خار کې غلون ته بوتل نه داسې ورواړی داسې چورته دې درې دې چرته کنه ګلاس ته راځي داسې کې لغون ته بوتل نه یو چرک پونته کې وکی دا به پکې یو چرک تورواړی عینا دا چینه ده دلته خدای تعالی بوتل کې خدای خبر چې سیخي عینا دا زنجبیل چینه ده فيها په جنت کې تسمى سلسبيلا مسمى کولې په سلسبيل جنت سلسبيل دې ته سلسبيل وای ښا اذا د سلسبيل چینه وي د زنجبيلو چینه وي سلسبيل ورته وای دا به ګرځي سو يطوف عليهم طواف کوي په دې باندې ګرځي په دې جنتيانو باندې عليهم په دې ولدان غلمانان غلمانان هغه به ګرځي غلمانان به ګرځي خانه غلمانان به دا ګرځي مخلدون غلمان مرشي نوکر دا بوډا شي مرشي وتختی الله وینا مخلدون همیشه به فی الجنه لا يموتون مړیږي بنا بډا کیږي بنا همیشه به یې پیدا رئیتم نو بدرنګ به کې خسته وي کله کله چرته ورشي او نوکر ته وګوري هغه څه ساتل نو اریان وجه دې دای لا ته شي ساتل دي خو شي چې غلر تر خبرې کوي ته به خدای تم په لو تخلم ته نو خسته وي کې بدرنګ وي نو الله وي اذا رئیتم فاوجتی وی دالتا دی جنت کې حسب حسبتم تبغمانو کې په باندې لؤلؤ منصورا د ملغلرو پایل شوی په بغیم نا ملغلر جو پی کنه او تار کې هغه داسې ښکاری پړک وای خانه ملغلری منصورا خریب په یو تاشی کې داسې خری ملغلری یا پیل شوی په تار کې داسې خسته وای دا غلمانان پړک به وای پړک افراد به وي د دنیا دې نه خو جاخيري دای خو اسما وی ته ندیو تاسو مې کوا په اداره ای ته پاوږي چې ویني دی په جنت کې سم دغه جنت کې رایت چې ویني سم دغه جنت کې ښا رایت او نعیما نعمتونه ډیر یو قسم نعمت وملکا کبیره بادشاہي لویا دونه بادشاہي وای کنا چې یو مؤمن له دنیا په لاس عمر جیداد ورکی دی به موړي کنا ماله به مړیږي دلته دا سر کو دي نه مړیږي خدای دې موږ زرا په لبوزي دا څه دنیا ده سره او جامې به څنګه عالیهم ثياب سن عالی طرف د جامو ثياب سندس جامې به د سندس رخم وي سندس رخم رقيق دی بای تويخا خضر تک شنو شنو رخم وي و استبرق غټ استبرق غټو ته وي غټ به د لاندې غستی دا سندس به د پاسه اجي دا عربو غي شغل دي لري هغه نه راي مونته چې جامې په کې ښکاری هغه د شو د شو شاده پاره واچي معلوم یو را کړی وی دا تواخله مې مونږ کوم ودا چې مونږ غریبان یو تاسو مالدار خلک یو کینې یو شغی دی یو لغه دی یو عنوان دی یو ټری پرې کړه ما دا ټری پرې بدی شي مې دا څوک ده نو دا به د خوند لپاره باغا شیخه دا به لاندې خو دی بل ابل بل زه په بل څه خوشاله جامي بدلول نشته ګوره جامي بدلول نشته ګوره طالبانو خو چې ستا خیال کې راشي چې زما جامه دي داسي حق شان وي خیال کې وي خیال کې دا د الله یو داسې مقام جوړ کړی چې صرف خیال کې راشي چې زما جامه دي داسي نه داسي وي ښا دلته خود ما لاس کله کله واوړي ريخم وحلو اساور غسول بشي ورته اساور کالی ګوره دلته سړی له سره دا ناجایز دي سړی به سره در نه دا کوي او جنتیانو تب التکی د سره در اچولی خانه یو یو غمه پاغي کی د نور د غمینا د رڼا نه سیوا وي ابو هريره او دس کوي نو ادي ده پوری دا مټي واله ډیر داسې ورته وی تاسو کې وی چې دا کالی در دې پوری راورسي هغه داسې یقین ایمان او وی چې دې پوری راورسي ښا یقیني و هم دیم داسې ا دیم داسې ا زمونږ ایمان دی چې الله به رسي خلک لکه او داس کوي ښا مونږ نسکو الکه ولې نسکي د غیلمانانو د لاس نه نسکو په خپل نسکو نسکو تا مونږ سره وعده نه وکړي قرآن شریف کې وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله وی او بالکل ما وعده کړی و بالکل زبردست کو نو دایته هر جنتی تبا د دخلی ته شراب راځي پیپ بني تار بني کس بني لوخ بني ا د دخلی ته شراب راځي یو لذت والا چې داسې لذت په نورو کې نو راضي با نو چې الله ورته دا اوس کوي نو الله به ما خپل وعده برابر کړه نو دی به وي او بالکل الله تا خپل وعده برابر کړه دا غي تا عمل قبولو تا مسکو روجا حج زکات عبادات امداد بده کو جهاد بده کو مجاهدینو سره طالبانو سره بده امداد کو ستا هرڅه می قبول کړي زما دی کوا دا ولي اوس نه اثبات حقانیت د رسالت د رسول پاک کوي حقانیت د قران کوي اکان سعيكم مشکورا سعی به دې علي قبليږي چې په قران تراشي او قران اوه عمل پیو کې عمل به دې قبولي ریا نه ځان بچکا د ډېرو خلکو غرض ریایي ریا غره عام شرک شرک خفي ده کان سعی مشکورا عمل به دې ال مقبوليږي چې قران نه سبق واخله انا نحن نزلنا ما نازل کړي پتا باندې قران تنزيلا په نازلولو سره قران وایا نو التکی سورته بقر کې تدري لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى من او اذى او دریم ریا اصلورم شرط سوې ها حلال فلورم شوی حلال من اذا ریا دریجو حلال حرام لا يقبل الصدقه من مال الحرام صدقه د مال د حرام نه قبليږي ښا خیرات د مال د حرام نه قبليږي هغه خلک په یوټونو کې خلک ورکې ټول حرامي دي د یوټونو کې ورکې دا د خیرات خو نه دی اخو غیله میخي میخي لالي کې او روړای ول ورکې یو یې زبګټم بل یې زبګټم حرام مال نه په حرام لړ شي دې کې حلال نه خو حرام پیدا کړي حرام لاړ زاغه سړی ته خوش قسمت هم چې نه طالب پیجنی اني ورسره تعلقي او لراړي په دای خوري دا د خدای د پاره دي زما په نس خدا دی دغه سلوي خره طالبان دي کنه میخ نه خان ولا لالوی خان خیرات دی دی ښا کلی مروت کې خو بیا ورته راشه بل متعال راشه کنه فلامي عمل بلغان له برباد کړي ولې متعالي आवाज ورته وکي راشه نن کټونه ودو بیا به عمل برباد کړی ځان لا دای خو زیدر نه دای خو نه تا پیژنې نه ما پیژنې دای خو زی دا الله دې موږ تاسو له داسې هم وسقام رب مشرا ان هذا كان ان نحن فاصبر لحكم ربك صبر کو تسلیور رسول پاک ته صبر کو امت وایا خبر کو امت صبر کو او امت دی وایا دا مونږ ته الله وی وسج وسبحوا دا تهجد دي تهجد کولې لند شپې طويلا وګدو ليلا طويلا ليلا طويلا راځي طويل یره یقین زما مشران به کوم دا کو تراوی کولې نو زبېګا دلته ما جمعات کې هم کنه نو ځان سره سوچ کوم دې سره نوامه چې څومره وخت په ترویح لګي دومره به مېز کې ناسو دومره په میانس کې ناس وګوره ښا سلور مين ته په ترویح لګي دو روا په نای په میانس کې ناس اوس استاد کې نه یې هغه په کې حذف کړ یو ته حذف کړ لا بل خدای خیر کې دی بل ته خدای خیر کې دغه سر کوی راو دی وای تر کاته کوی سموده پاس پر راو دی چې سلور کوی نور رامیان براو دی وای چې ډکوی ما داسې وخت را روان دی نو موږ په دې مخبره کاږو موږ د خیر سره دې دې به ترویح نه کوي په میان کې خو کوي خو دې کنه سیدی خو لګي کنه وشي حضور آیا آسان لړن لړن آیاتونه کتلی کنه چې په ما غسرو ګرځي حضور خو صبر وي سر خو را باندې نه ګرځي کنه خدای دې مونږ ټول په دې معمولی عبادت عادت عبادت نه الله وی نحن خلقناهم ما دلیل عقلی دی داخه دا عقلی دلیل دی نحن خلقناهم ما پیدا کړی او شددنا اثرهم ما محکم کړی دي شددنا محکم کړی دي اثرهم اعضاء د انسان انسان د اعضاء څنګه مضبوط دي طالبان د انسان سره لایق مشران ډیر پهلوانانو نو دا وسو خدي وسو خدي دا پر پارمي چرګانو دغه نسل نو او دا هم دغه چرګانو نسل لکه هغه به پارمي چرګان نه پیژندل ښه په پهلوانانو یقین سره یو یو مشر ته بچ قتل داغه دی لاس وتا پهلوانانو هغه تاسو نه لري مال دي یو نیم ښه یو نیم ملي دي ګور ډیر منی دي اذا شئنا دا نصیحت دا صورت وې دې صورت نه نصیحت والا نن خو ګوري ښا نصیحت نه واخلې فمن شاء شاجر او شاء اتخذ الى ربي سبيلا وبنسي رب تلار ګنا به پریدي توبه به واسي بیا به ګنا پریدي توبه به واسي د سنت خلاف بنه کوي خدا صورت به ګوري ښا ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى رب وی ګورخه قتل په ټولو باندې دي تدبر سره درتوام از یو تاسو پیتی کړی دی درې دل یاد دی تدبر سره لګو ګوره نو ته بیا د شریعت خلاف نه کې چې دین عامات ته وګوري نو بیا بوله شریعت خلاف کې یره پینځر دی ژوند دی ابدی ال ابد ژوند ول خرابې وما تشاؤون تاسو مشیت تاسو خو نه کیږي الا ان شاء الله مگر چې رضا وشي د الله تعالی توفیق د الله نه غواړه مطلب سره توفیق د الله نه غواړه وای خدای مال سنت او اتباع نصیب کی د پیغمبر طریقه باندې مکلک روان کی په قران د عمل توفیق راکی خیرات از دکی بیا خدای پاک یو مرګری پرون را ته خو ویډیو خوشاله شوم اما یذ تا دالی دله د دې طالب نه خدای ما د دین کار اخلي د قران والد سیبی مولي دله حسین علي سیبی دله هغه ورته سبق وی پېتانه به خدای پاک د دین خدمت اخلي کنه دلته ورته وي دیواله سیب او حسین علي سیب دیواله سیب بیا چې دی بدرته وي اې د استاد په مخ کې خود نشي ویل کنه دې دی بدرته وي بیا ورته هغه وي ما ته ډیر خوش قسمت دی د دین مطلب دا دی نه به خدای د قران خدمت اخلي ښا په خوب تعبیر دا دی وما تشاؤون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما دي الله عليم وحكيم نو مؤمن سو وای وا شکر دی وی عجیب باد راغی شکر دی شکر دی وای کنه نو فالملقیات ذکر قسم دی پاغه بادونو چې القا کی پزړه د انسان کې ذکر د شکر د ذکر الله یاد کی وای شکر دی الله عذرا او نذرا دا عذر پیش کی یا الله مونږ ډیر ګناګار یو اتاره باندې سمر رحم وک نذرا یا نظرا عذر پیش کی لازاله عند الحق او نظرا او یریږي نظرا یریدو ته وي د خدای نه او یریږي پاسي حرام کار کوي نه کوي او یریږي د خدای نه دا قسمونه چې طالبانو ټول انما توعدون لواقع په دې درته سره وعده کولی واقع به جزاء اجتا سره وعده کولی د قیامت لواقع واقع کیدون وی وحالکم فيه متفاوت او حال په دې کې استاسو جدا جدای قسم دې په دې بازونو ګناګون دغه شانتي جزا ګناګون به ورکو جزا هم قسمه قسم ورکي کنه خجزا بد جزا لګ جزا ډیر جزا فاذا النجوم تمسط فاوقج النجوم دا ستوري تور شي دا برازي دا ستوري براو ګرځيږي ویلون عذاب د پاره په دغه رس کې د پاره د مکذبین چې تکذیب کې په یوم الدین باندې الم نخلقکم دلیل عقلی ان من پیدا کړی دی یم ما امهین دا ابو ضعیفنا ته می پیدا کې ته نه نه کېږي فجعلنا ومکرو دل فی قرار مکی فرحم مضبوط کې دا رحم دومره مضبوط ته کنه واسقیناکم ما ان غدقا اسکوم تا ته وبخوږي د غرونو کې خوږي وبي د غرونو ډېر خي وبي طالبانو خلک یې خي وبوم پکې خي ما ان غدقا وینن عذاب په دغه ورځ کې د پاره د مکذبین چې تکذیب کې په یوم الدین سره انطلقوا یقال لهم عبید انطلقوا زی الا ما کنتم هغه چې وای تاسو به تکذبون تاسو تکذیب کوئ دی دوزخ ته انطلقوا روان شي دوزخ ته کافرانو ته وای ښا الى ذل اغسور تذي ثلاثه شعب چې صاحب د درې وسانګو دي درې سانګي به وي دو د سوري درې سانګي به سورې نه د ګوره طالبانو هغه د ور نه ګرم دي خو تور به یو سانګه دی پلا یو دی پلا یو د پاتا نو دی به دی ګیس کې رواني توحید رسالت قیامت ولي دریو نه انکار کړو توحید رسالت قیامت نو درې څنګه وداتې د وو د لوګي دین رواني ذی ثلاث شعب چې صاحب د دریو څنګه دی سي ثلاث شعب انو دا دا شعب ذی ثلاث شعب لا ذلیل النبي يخشى يسرور بني ولا يغني من اللهب ان بد دفقي لمبد اور د اور لمبه بنه دفقي ان هذا جهنم ترمي وشتل بکی بشرر په پوستکو سره د جهنم نه چې پوستکی وي ته تنور نه پوستکی ځی کنه قل قصر په شان د قصر بقصر له دوجربه کې دریجبه کې قصری کنه دو درې جریبه غټ دومره به پوستکی د دوزخ الودي خدای دې ته مسلمانو ساتي دا پوستکی دي کان نه چې بارو ورشي بارو کانو جمالتون صبر لګلا او خان دي زیړ چې ډیر بل ورشي لکه او خان دي زیړ ښکاری با یجیت کې طالبانو وسو خلق ناتي شپک سو خلق ناتي اوس په کې زرد ناتي اچي برګری ته وایو ټپسته ولې ډیر برې کنه اننا كذلك نزل المزدارن اذا وركم محسنان الله ويل عذاب ده په دغه رات کې د پاره د مکذبینو کا کلو کافرانو ته وای خوري دنیا کې وتمتعوا نفاق لي په دنیا کې قليلا زمانا قليلا انكم مجرمون تاسو مشرکان یې ویل عذاب د مشرکان له یومئذ په دغه رات کې د پاره د مکذبینو ولي عذاب ولا زکا و اذا قيل لهم جو ویل شو دیت ارکعو رکو کوي او سجده کوي لا يرکعون دی رکو سجده نه کوي موت نه کوي ویل عذاب یوم اذن پدار للمکذبین پار مکذبین فبأي حديث بعده يؤمن فكم كلام باندې پس د قران نه بدی ایمان راړي توحید رسالت تخوی بشارت سورت مرسلات حاصل راوت او لا اله الا الله محمد دعا کی طالبانو الله دې قبول کی الله دې تاسو موږ له خیر راکی الله دې استقامت راکی الله دې موږ نه رضا شي د دې ثواب دی الله تاسو زموږ والدین او استادانو ته څلور واړو طریقو حضرات ته ورسي او ټول چې وفات شوي ټول ته دی ورسي څوک بیماران دی غیته دی الله دې اجر ورکي یو مرګي دعا وکړي دعا وکړي دغه خفقان دی الله تعالی دی هغه په دوستۍ بدل کی الله تعالی دی مریضان جوړ کی پتا چې دا چټونه را لګیلي څو بیماران دي اده چا اجزانو کارونه دي څو په جیلونو کې دي اچا مشکلات دي اده چا هوایی دي چا تنگ دستی ده او د چا دوستان په بل ځای کې الله دې ټول له خیر ورکي الله تعالی ټول کامیاب ساتي او دې دې کلو ته دوا کوي طالبانو کلی ته جلار شي دوا ورته کوي چې تاسو چا خدمت کړی هغه ته دوا کوي کوي به کنه دا دوا ورته کوي دا زمونږ رول دي استادو خدمت کې ډیر په اخلاص سره خدای دا ټول خوشاله سوچ تاسو امداد کې الله دې دا غي امداد وکي او دعاو کې الله دې مونږه تاسو نه رضا شي پرون دې کونډه کې څوک مړو ما حامې جنازه وکما سلطان خدای دې وته بخنو کې پس مونږه له صبر ورکي نن دا ډاکټر صالح مور مړه ده مشرخه ده الله دې ورته بخنه وکي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې مونږ ټول له خیر راکړي الله دې ساز او حواید زمونږ ټول برابر کړي زمونږ دوستان دې مسافرانو ته دعا وکي دای بار نه دي دا شزونه اوري غوږی خي خدای دې ولا په رزق کې عمر کې برکت واچي دا فتونه نه دی الله بچ کی مجاهدینو ته دی الله غلبه ور کی امارت اسلامی دی الله مضبوط کی الله تعالی دې زمنګ د مل حفاظت کی الله تعالی دې زمنګ دی افسرانو سره توفیق مرګري کی د خدای توفیق ورسره نشته د خدای دی ورسره مرګري کی موږ به دوا ورته کو الله دې تاسو موږ د مرزونو نو ساتي ختم دی الله په خیر سره وکي ربنا تقبل منا انك انت